د عبارت کې علامه موصوف یو دو تحقیق کوي بلکې درې یو تحقیق په دې کې کوي چې دا ذالک ضمیر چا تراجع ده یو دې کې کوي دا اسم اشاره چا تراجع ده او دویم په دې کې کوي چې ذالک خود بعید د پارا راځي نو دلته کم شی دا سره چې هغه بعید دی چې هغه ته څه او شو اشاره ادرم په کتاب کې کوي چې دا کتاب د دا کتاب دا د سشي په محل کې واقع دی به اعتبار الاعراب دا څه دی او د دې سره سره د کتاب معنا سره د دې سره سره د کتاب معنا سره نو دا به ذکر کوي اول نه وی ذالک اشاره الی الف لام میم وی ذی ذالک کې اشاره د الف لام میم ته نو الف لام میم ذالک د الف لام میم ته ذالک د پاره مشار الیه سوکته هغه الف لام میم دی خود الف لام میم کې خو ډیر احتمالات وکنه الف لام میم کې هډیر څه شی وکنه احتمالات نو دا په هغه صورت کې که چرته د الف لام میم تعویل شوي په مؤلف من هذه الحروف سره په مؤلف من نو الف لام میم یعنی مؤلف من هذه الحروف د دې حروفونه مرکب دی الف لام میم یعنی د دې قسم حروفونه څه شی دی مرکب ذالک دغه مؤلف من هذه الحروف الكتاب دا څه شی دی کتاب نو اشاره په ذالک لپاره مشار ملې هیڅوک شو اغا الف لام میم او ال چې د الف لام میم تعویل 50 سره وشي ومؤلف من هذه لا یاو یا ذالک ادم اسم اشاره ده او د دې لپاره مشار الیهم د غالب لام میم د خو کله چې د تفسیر په صورت سره وشي 50 سره وشي الف لام میم دغه صورت ځکه الف لام میم خو اسم د چام کې دلی شي کنه د صورت نو الف لام میم دغه صورت الکتاب دا صورت یو کتاب دی دا صورت څه شی دی کتاب دوا دریم احتمال پکې دا دی چې دا راځي د مشار ملهه قران شینو الف لام میم دا قران دا نوم د قران دی ذالک الکتاب دا قران د څه کتاب دی دا قران دا څه شی دی کتاب نو سو احتمالات ته پکې درې نو علامه فرمای ذالک اشاره دا اشاره ده یعنی دا اسمی اشاره ده الی الف لام میم خو الا ان او ویل کده د تعویل شی بالمؤلف من هذه الحروف سره یا د تفسیر شی 50 سره په صورت سره یا د تفسیر 50 سره شی په قران سره فانه لما تکلم به غرض د علامه موصوف ته د عبارت نه هغه د پر سوال لا ادا پر چار د سوال لا سوال دار چې خدي ذالک دی الف لام میم توشوا نو الف لام میم خو قریب دی او ذالک اسم اشاره د بعید د پاره مستعملی نو د اسم اشاره د مشار الیه په مابین کې مطابقت موافقت نشته د دې سوال نه دی جواب ورکړي دوا جواب ورکړي او دریم جواب به تر ځان نه ورکړي اول جواب دار چې د الف لام میم دا حروف دي دا الفاظ دي دا حروف دي او الفاظ د قبیلی د امر غیر قار نه دا مجتمع فی الوجود نه امر غیر قاری راضی او زی نو چې زینو لری شو کنه څه شو لری شو دا قار دي که غیر قار دي دا غیر قار دي نو په دې اعتبار سره دا بعید دي په دې اعتبار سره دا څه شي دي دویم کله چې د مرسل طرف نه مرسل تراغله کله چې د مرسل طرف نه نو اوس بعید شو اوس څه شو نو په دې اعتبار چې دا د مرسل د طرف نه مرسل تراغلی دي او دا بعید شو نو ذالک د بعید د پاره او ته مستعمل شو ذالک اسم اشاره د چاو ته مستعمل شو درم دا چې د الف لام میم چونکه ماده ده د خطاب د الله ماده ده دا د خطاب الله څه شه ده ماده نو دا حروف په دې اعتبار چې دا مادي دي د خطاب الله دا حروف په دې اعتبار سره چې دا مادي دي د خطاب الله نو په دې اعتبار سره دا ډېر لوی اهمیت لري ابعد مرتبتی لري بعد څه مرتبتی نو په اعتبار د مرتبه سره دا بعید دي نو ځکه ذالک اسم اشاره د بعید ورته څه شو مستعمل او شیر الی خ ا فإنه لما هر کلا چې تکلم کړ وتقض یا بس گذشت بس لاړه کنه تاسو سماوي چې دا غیر قار دي یا ورسید یا ورسید د مرسل نه مرسل الیه ته نو دا متابعیدن شو دي ته اشاره شو به ما په هغه اشاره چې عام توګه باندې اشاره ال البعید چې پای سره اشاره چاته کیږي وتذکیره متا اريد بالف لام میم الصورت لتذکیر الكتاب غرض مفسر دا پر سوال لا سوال دار کذالک کی چرته اشاره ش الف لام میم ته او دا الف لام میم کذالک کی چرته اشاره شي چاته الف لام میم ته او دا الف لام میم عبارت شری صورت نه نو صورت خو مؤنث ته صورت خو سی شعر مؤنث ته او ذالک سی شعر مذکر نو ذالک پکار او تل کا پکار نو ذالک ولې ذکر شعر دا سوال دی امام رازی رحم الله فرمایي دا سوال د سره وارد نه ځکه د یو حصې د مجموعې د پاره دوه نمونه دي یو نومي صورت دی او یو نومي الف لام میم دی مثلا نو چې صورت نوم لکې دی خو صورت مؤنث دی ټیک تا ولی چې الف لام میم د دغه شی نوم کې دی نو الف لام میم خدا لفظ خو مؤنث نه دی کنه د الف لام میم د لفظ نو چې دا مؤنث نه دی نو چا ویل چې دا څه کې مؤنث دی تاسو پوه شئ کنه د دغه یو شی څو نمونه دي دوا یو صورت او بل د په اعتبار دغه یو شی سره خدا مؤنث دی ولې په اعتبار د دغه لفظ سره چې دغه نوم الف لام میم هم دی نو الف لام میم خو په اعتبار د لفظ سره څه شی نه دی کنه دا مؤنث دی که مذکر دی مذکر دی نو ذالک ته څه شو یک شو نه امام رازی رحم الله فرمایي خو دې خو چون کې دا طرف ته دین نه تللی دی یو بل جواب کړل دا غبل جواب حاصل او لنډیز دار چې کله اسم اشاره دایره شي په مابین د مشار الیه او په مابین د خبر کې نو رعایت ته خبر اولای څنګه دلته ذالک اسم اشاره د مشار الیه د الف لام میم د صورت ته ترواغه صغه مؤنث ته خدا رستو الکتاب ذکر شوی را دای خبر دی نو د دې رعایت توجه نه ذالک ذکر شو یا د الکتاب د ذالک د پر صفت ته یا ایسی شعر صفت خدا قانون دی چې هغه صفت چې د موصوف او د صفت په مابین کې اتحاد مصداقی وي نو انت کې دغه موصوف د صفت ته تذکیر په وجه مذکر ذکر کی دغه موصوفه د تذکیر او صفت په وجه باندې مذکر ذکر کیږي نو دلته کې الکتاب د الف لام میم د پر دلته الکتاب د ذالکه د پر سره صفت خدا داسې صفت ته چې د دې صفت صفت او د ذالکه چې کوم موصوف ته د دې په منځ کې اتحاد مصداقی دی نو چې اتحاد مصداقی دی نو هغه صفت چې هغه عین موصوف او اتحاد مصداقی د موصوف سره لري چې د عین موصوف دی چې د عین سره اکم صفت چې عین موصوف یا اتحاد مصداقی لري نو دا غا تذکیر د صفت په وجه باندې موصوف هم ذکر کیږي ونه رسیدې به مولانا ونه رسیدې کنه او ال الكتاب ها او یا ذالک چا تراجا دی نو الف لام میم قیل تو ان اشد وت او قیل مطلب خوش لاندې وره نو بهر حال مقصد داره سړی زه چې چا خبرو کوم پوه پینې شي کنه زه بیا ډېر حیران شم ما وی د سنت ته خود ځان د پاره داسې غاڼې کنه چې ان ناشئه الليل هي اشد وسيا واقوى لکه آیات دا مقصد نه دی د آیات هغه بل مقصد دی هغه دا چې لکه سړی را پاسته او تهجد کی او الله سبحانه و تعالی پر تور تیارې کې تنه تنهایی سکی رضا کی لکه دا لوی خبره ده پوه شوې که نه نو بهر حال نو بهر حال مقصد دا دی چې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا د سوره مزمل والا دی او ذالک الكتاب وای ذالک الكتاب ذالک دغه دا چې موعود دی دا د سی کتاب دی چې لارې با شک پکې نشته نو هغه ته څه شی دی راځي تاسو پوه شئ او یا په کتب مقدمه او کې ذالک الكتاب داغه کتاب دې چې هغه وړاندو کتابونو کې د ذکر شته دا مثلا الحمدلله ختم شو مولانا صرف یو خبره واغه ما ذکر نکړه مې روستو به ذکر کوم چې د ذالکا صورت تراجع شي کنه چا تراجع شي نو په دې خو یو سوال دا چې تذکیر تانیس کې دا او کنه مثلا الف لام نو صورت راوخلی کنه دا مثلا خو یو بل مسله هم شته چې دا کتاب کل او صورت جز نه دا حمل د کل په چار راغی په جز نو جواب وو کې چې د صورت نه مراد دا صورت نه دا ذکر د جز مراد ته کل کا ذکر د جز مراد ته او یا دا کتاب ذکر د کل مراد ته جز کا نو حمل به صحیح شنو یا الته کې تعویل کا یا په ما بعد کې څه شو کا کتاب وهو مصدر کتاب مصدر دی سمي به المفعول مسما کولې شي په دې سره سم للمبالغه د وجر مبالغه نه مکتوب ته سویل کیږي کتاب او یا دا فعال د صفت په معنی سره مفعول لکه لباس په معنی د چا سره لکه لباس په معنی د ملبوس دا اطلاق کیږي په منظوم عبارتن باندې مخکې دا غینه چاولی کلی شي لانه زکه د مما دا غنه د چې د لیکل کیږي چې د څه کیږي او اصل د کتاب هغه جمع دا ومنه الکتیبه او د دین الله کر دی هغه را جمع کیږي نو یې ماته ګور کتاب اصل کې مصدر دی ها د دې اطلاق کیږي په مکتوب باندې په مکتوب باندې او یا دا فعال دی به معنی مفعول لکه لباس به معنی ملبوس حکم شي چې لالی کړي شي نه کنه او ستا په دماغو کې ذالک الكتاب دا کتاب دی لا ریب فيه نشتره جنس شک فيه پدې کې دقه معنا هو غرض شارح د د مفسر د پر سوال نه سوال دا دی چې آیات کې خدای لري چې لارې به فيه په قران کې څه شی نشته شک حالان کې په قران کې خو ډېر خلکو څه کړل کنه شک نو دې راځي جواب کوي د لارې به فيه معنا دا نه ده چې شک کوون کې پکې نشته د لارې به فيه معنا دا چې د محل د شک نه دی د محل چا نه دی نو که څوک پکې شک کوي نو اخر شک کون کې به نقصان کنه هپټاټایس سی چې بچایي او هغه باندې زیړې نو هغه ته باندې خو ګړم سلګي ترخه نو دا د ګړې نقصان کده دی خړون کې د ګړې نقصان نو دا قرانګي پچا څوک چې پکې شک کوي دا پاغه کې نقصان دی په قران کې شک نو لارې دي پی ما لارې و پی معنا دا چې د محل د چانه دی د سنه چې شک کون کې پکې نشته خدای محل درېبه نه که څوک سوچ وکړي نو هغه به دا وایي چې یاره دا په کار نه راځي دی کې شک وشي قران کریم ته ګوره و ان کنتم فی ریب مما ودنه شه و ان کنتم فی کنا سوی چرته په شک کې نو ګوره قران کریم شک کون کې وخو چې شک کون کې شته او دوی مدا چې ان راول لو عمران ورسه راول ان نو پته لګي چې سشته شک کون کې شته هو دې محل د چانه دی معنی دار انه دی لوضوحه د وجر وضوح ددنه وسطوع برهانه د وجر برهان ساتع ددنه چا برهان ډیر ساتع او ډیر خور ور ظاهر دی بحيث لا يرتاب العاقل شک نه کې عاقل پست نظر صحیح نه پکې درو د دې کې چې دا وحی بالغه ده او واحده او بالغا رسیدون کې د حد له اجاز ته دې کې شپکار نه ده چې څوک دا وکي لا دا خبره نه ده چې یو کس چرته پدې کې سند دی کړي بلکې الله تعالی او خود له هغه طریقه چې زایل کیږي په هغه سره ریب او هو هغه طریقه دار چې سړی اجتهاد کوي په معارضه دې دي کې چې سړی کوشش کوي په معارضه ته نجم من نجومه په یو آیات ته آیاتونو په یو حصې د حصص د قران کې ويبذلوا فيها غایت جهدهم او خرج کې پدې کې آخري درجه خپل کوشش حتی چې دی عاجز شو عن هذا دینا نو تحقق لهم دا خبره به ثابت شي چې الله سفیها مجال الصبا چې نشتره فیها پدې کې څه شي پکې نشتره مجال د شبهه او نه مدخل درېب نه مدخل لچا درېب دي چې سود فکر وکي قران کریم دا نه وی چې شک کون کې پکې نشته چا شک نه دی کړي بلکې قران کریم هغه طریقې موزیحه ورته وخوا چې کومه طریقې سره بستا شک کیږي زایل کیږي هغه طریقې دار چې قران دی یو حصے د حصص دا غي مقابله وکړي کداغي په مقابله کې تاسو کلام جوړ کو فبها نو بس ټیک ته شک کوي او که چرته جوړم نه کو نو بیا په دې خبره فکر خسر کېدی چې دا د الله سبحانه و تعالی د طرف نه څه شی دی یو کلام دی یو ورکړه د دې مقابله څوک نشي کوله د حد الاجاز او اخیری درجه دا اجازه رسیدلې کتاب دی وصلی الله